لږ هسې بیا زه چې زور سره ووایم بیا سر شاجي لږ یې نور دی دا صحیح وما قيل ان الفقه نصف سفر تقول بس کم زمې چې تیز خبرې وکړې بیا مې سر ما ځان کې څه شک شي وما قيل اوسش وما قيل ان الفقه ځکه ما تر بیا فکر دې دوی شاته وال به هر وینا بیا خو بیا فن نه چاري وما قيل ان الفقه من فق وما قيل ان الفقه ظني چا چې دا اشکال کړای دا چې فقه ظني دا فلما اطلق العلم عليه نو بیا په دې باندې علم اطلاق ولی وکړای سو چې د سکه ته چوي علم وای علم اطلاق په یقینیات باندې کیږي ظنیات باندې بشکار وکړ خلاص جواب درغای ده دا څنګه چې وته له استاد په سوال دی نس نه پوي او جواب درغای فجوابه دی وای چې دې جواب دادا اولا انه مقطوع به فجوابه اولا انه مقطوع به نو جواب دی اول دا دا چې نه ټیک چا ویلي دي چې دا د قبيله د ځنياتو نه ده دا د قبيله د ځنياتو نه نه ده دا قطعيات نه ده چا نه ده قطعيات فجوابه اولا جواب دی اولا دا دا انه مقطوع به چې فکا دا مقطوع به شیدا ولی ګورا فإن الجملة فيك هم چاته ویلا هغه احکامات مجموعه تم ویلا چې کوم احکامات مجموعه باندې نزول دی وحی شوی ظاهر شوه او بل اجماعات په هغه باندې چې دي منعکس شوی دي نو چې بیا نزول دی وحی په ظاهر شوی وي کوم احکامات او کوم باندې اجماعات منعکس شوی دا د کومه دا قطعی کدا ځنی فجوابه اولا انه مقطوع به كنافك شيء مقطوع به لا فان الجمله التي ذكرنا انها فقه اغه جمله احکامات چې کوم موږ ذکر کړي چې هغه فقه دي وهي ما قد ظهر نزول له وهي به ومن عقد الاجماع عليه قطعيا هغه څه شي قطعي علم اطلاق لکه څنګه په یقینیات باندې کېږي دا رنګې د علم اطلاق دا په ژوندیات باندې هم نو چلو بل فرض او به مانو چې فکر څه شي دا ژوندۍ شي دا او بیا موږ وایو چې مقصد دا چې په دې باندې اطلاق کې علم څه شي دا صحیح اطلاق کې علم په دې باندې سمون راغې مزاج سره مو خبشي سمون راغې او خبا نشي خبا اته خبرې باندې متفق دا چې مسلې چې کومې درته وکړي نورې کوي درته او پرون ما شپین نوې درته کړې نن ما شپین ور کوز درته سره وایي صحیح ما غکسر غوښته دا مالک خپل غدا ټیک ده تاسو پسې به بیا زه دا ټیم انشاءالله حسابوم که خدای خوښه وه دا به تاسو زما قرض وي او یو یو مین په درله درکوم خو دا ده چې ما مجبوري ده هلته هغه کس مې غوښتی بیا نه ځي ټوکې یې ختمېږي صحیح شوه صحیح وایي درته خو اوس یې درته وایم وایي اوس یې درته وایم اچھا داسې مسلې چې کومې درته وکړې سیف الله په پوه شلې او په دې ورځ ظالم ساجي بنا شته تیار کړو نه خپل تیار کړو ها ډیر قیمتي شي نه وي چې نه وي بیسته ونه کې د دې خوراکونه شي نه خو دې ته تیارول دې نه جواب یې جوړ ځینې خلک انتظامی شي نه څه چیز تکړه ځنې دا شي چې دا څه پړجنی کنه پھر نور با بیا شي بیا هم گزارای خدا نه چې او چې دا شین شبړسی او ورجنس نه دې دې خدای ورنه چکاوا ساته دې دې خدای ورنه چکاوا که بیا وړي نه چې دا شنا خدای د سني ولي نور دي کار هم چې بیا نور داسې هغه خارجي تکړی هغه نو بیا خلک وي خیر دوی کا لږ مقصد دا ده چې قران کې سورہ کوي دا مقصد دا ده چې نور ډېر چدا تکړه دا او دا دا غدا چدا هغه هم دی په کوئی شي زکریا دا څه خبرې چې کومې دته اکه بیا دې کار نه یې کنه خو چې نور بیا خما شاء الله سمندې کنه بیا به وایي چې خیر د کاروټي کله د سوزولي کله ترکاری کله اسې شنه شمو بری جوړ کړای کله څه نور بیا گزاره کوي بیا به وایي گزاره بچي روانه وي وایي چې نور خو خیر ده وایي چې به شونه خزه کښینه نه دي دا سی مسئلې دی بهر حال کومې ده تو وثانيا دریم جواب دادا ان العلم وم جواب دادا ان العلم يطلق على الظنيات چې علم اطلاق دا په ظنيات باندې هم کېږي کما يطلق على القطعيات لکه په چا باندې کېږي قطعيات باندې قطعي لکه علم طب واخلاق ونحوه وثالثا دریم جواب دادا ان الشارع دریم جواب حاصل خلاصہ آدا او تاسو تاسو بلا مبالغه وایا الله گواد چې دا دریم جواب دا چې کله مونږ ته استاد کاو او مثال ته پیش کاو نو ما ته هغه ځای یاد دا او هغه وخت ته یادېږي هغه مثال هم څه پیږي ته یادېږي استاد محترم مولانا مفتی حمید الله جان سے نور الله مرقده اغنا مونږ دوم وری بیا ما تلوی توضیح استاد محترم مولانا مغفور الله سے سره ویلا خو ما به دوم وری چیرې کتاب نه ویلا خدا مجبوری نه چونکې د سره به کتاب وړ راړ ما خدمت به ما کا او دې سره به مون اول مسلم ثبوت ویلا بیا به مو مسلم ثبوت کې ویلا نو چې کوم ملګرو به صرف مسلم ثبوت ویلا آب پاتې دل تکمیل وال تلوی به ویلې او ما به ویلې چې فاصله به مې کتاب سره ونه بیا به تلوی ته هم سره کېنه نو ته وکړ کني ما به دوم واری کتاب کلا نه دې صح اول خبره مصطفی دې نه ما ځنی کتابونه عادي مجبورین لاسه مکرر راغلي شادي دوار لوی خلق و او لوی مقتدار چې حیثیت وال دا شکر دا کوم بیکار استادان خو لوی خلق و دا شو دا هم کړه ورپسیش وثالثا دریم جواب دادا چې ګوره اصل کې شاری کې دا شاری دی غلبه دي ځوان په احکامو کې معتبره کړي دا شارع دا معتبره کړې ده چې د مجتهد ځوان کوم مسلې ته لاړ شي هغه به څه شي په ده باندې واجب العمل وي هغه د مقلد باندې به شي واجب الامر صحیح شو نو اوس چې دا معتبره کړه نو دې دا مقصد څه چې غلبه دې ځوان دې مجتهد چې کوم حکم تورسیږي نو دا به واجب العمل اوس مجتهد سوچ کوي کوي نو دا ځوان په مسائل فقهیو کې دا ځوان په لار کې ځوان چیرته په لار کې او کله چې هغه حکم ته ورته دی بیا ځوان نسی پاته بیا قطعیت لري او بیا موږ ته استاد باندې دی مثال داسې بیاناو چې اوس یو سړی مقصد دی زینا لکه دل سفاره اوس مثال کې دی زینا پیښور ته روان ده ولارې نه دلی دلې ته به چې کی د بدا سلا چې بیا منو خار مقصد چې بیا بدا چې بیا ته یو کول لاندې بدا چې څه ګور چې په کول دا چې کټ نه شي نو چې دې ټول لار دې د یاري نه دي چې دا چې نه چې په غنو باندې شي راشه خو چې کله او تاج کېم ته ورسې بیا په خبر تا نو دلته یې بیا رسیدل خو بیا چې شي چې مت د مې کې لار مزنونه وي او ال تر رسیدل چې شي وي متيقن وي مخکې به د طالبان دوره ډېر نو داسې به ناست وو موږ خپله کلاس کې شل کسان وو که اتلس داسې چې تلوي توجیه مو ویله دلته بیا لالک ډېر و دلته خو بیا اداره غټه وه خپلو کې علاقو کې ادارې دي وایي اوس هم ته ماشاءالله ډېر ډېر طالبان نو داسې به زه سره ناست نو بیا به مې عبارت ورته کړل خو داسې نو چې مفتي صاحب خو ډېر دروند سړی و او غټه ساپیره و ما ډیر کمزورې وي بالکل ځکه کله فارغ ده نه مونږ ته یاد دي نو مونږ ځانونه ټول کول ما 56 کیلو وزن و فراغت وکړ نو دونه خوشاله مې یاره دا سم مزه شوی یا 56 کیلو وزن نو آل ته خو ما مفتی شه ډیر درنه ساپیره نو چې دا چې ما ته ویل کسنګ په پوي شو کنه ناس بیرمان درواچ ورکا غاصب بیرمان درواچ ورکا نه او او با پر دا ونه په نه کال ته مې عبارت ته ویل او ډیر حال ته ډیر شم مناقشه وا کم طالبان وو یاره چې په دغه کوی نو دا څنګه دا اوس ټونه کسانو کې دا شینه بیا نه څه کېدل او دا ټیمونه هم داسې محدود غونډې شو بل استاد به ترای درته ولاړی شي سره لګي که په سبب ترای شي وجه داسې او کله به دا جینه و مشنو داسې به د په هغه باندې پیډي مقاله ورکړې ده نو هغه په لیکي د په حالاتو لوی سره یو کې نو د په حالاتو کې دې مقاله ورکړې چې د حالاتو لې صدا یې تا مقاله ده نو یې چې ما هغه غواړي چې ته د حالات هغه ولې حضور نه لې چې هغه څوک کې ورولې کال ته وو تاسو نه زنده یو غنټه پرې ده هل تکسر تناس تا پتی کنه وخت ده څو له فاقه وخت به او دا ما ته مفتی څه ویلا دی مفتی امین لجان سے پما طویلہ خدای پاک دې قبر نو نډر کې نو زبر ورانه ما خوشتر نو زر زر مې څو څو غته ورواچولې او سر تاغتا او مقصد بما به کوم زینو باندې نه پیدا نه دې افکاری عالی مزانو چې دا کتاب څه سره دا دانه ده چې کوم باندې ونه تاسو کاوه او بس یو توجیه ده تکولا دا کډې څه علم سره یو دا ټول فنون ده پړاو کړی و نو بیا به ما چې کوم چې تا کتاب کې اشتباه و هغه نور لا پوښتنه کوله نو کتاب باندې سره پوښتنه ما ته ویل علي انسان پوښتنه باندې نه کوي مغز باندې نه پوښتنه مغز باندې نه نظر نه کوم پوښتنه اصل هو کتاب نو بغیر د دې کار کې نه نه هو کتاب نه اورل نه کې په دې په پکټ نه شاته بس نو سره تاسو نو څو په دې باندې سر دورات ما دا شي نه ځدی مالک اما د شو جینو باندې نه پیدا کدار خو مشه نو وایي دې ته وخې ته وو څه څه نو دا ته به راوي چې به ټول په خندل وي سمې ډیر خدمتونه کړی خو ثواب به یې په شوې ځکه خپل غرض به پکې چو مقصد خپل غرض به ډیر محبتونه او استادانو دې مینه او محبتونه صبرونه الله یا لونا پاګه وختونه ورو ورو تیریږي خپل خپل لټونه لا شروع وي نو بیا به ویل وای دا هغه نه کیږي چې هغه به ثواب به وشي کنه بیا به زما ته ویل چې تا وخت کې وکړه خدای او وخت په تا کله خدای رانه وایي تا باندې وکړه خدای وخت رانه وایي اوس په چې دا ترانه نو ما به وکړي چې دا چې دا چې ما ته دعا کړې وکړه دا دې ما ته دعا کړې واه چې دا چې په ما کله وخت دا چې نه دراغله نو ما ته ویل چې نه بچا دا دعا او خیر دا مصروفیت خو کوي علمي مصروفیت دي نه دا وخت سم چې مصروف یو ځکه طالبان ځان څه ساتي مصروف ساتي څه ساتي مصروف بس دوبي پکې کنه چې څه شيء خبرينه نوري كيدرتا وثالثا أن الشارع لما اعتبر غلبة الظن في الأحكام صار كأنه قال كلما غلب ظن المجتهد في الحكم يثبت له حكم فكلما وجب وجد غلبة ظن المجتهد يكون ثبوت الحكم مقطوعا به والظن في طريقه چې هغه نه ورګور ځان په دې کې د چې ودره دا علت پي کنه به یا کوم علت فقا دا چې خو چې یو وری وک په کې آل تا حکم چې موجود اوس هغه قطعیت راغی د ځان مې سیاسي بلار کې را وظنوا فی طریقه فهذا الجواب على مذهب من يقول دا جواب دی یو خلق رائے مطابق ته کوم وایي چې ان كل مجتهد مصيب يكون صحيحا چې د کوم علت ما او باسره چې دا به واقعي علت دی حکم دی پاره په علم دی الله تعالی کې وی او کا نه نو کا واقعي وو نو مقصد یصيب کا بیا واقعي نه نو بیا یختي خو بیا تاسو ویل چې مجتهد دی پاره به شي وی اجر وی کا صحیح او اجران وی کا صحیح نو بیا به اجر واحد وی ولې ته خپل سعی کړی دا ها بل خبره ده چې عند الله دی حکم علت ته بدل و او د ځوان خطا شوی نه بدل علت په کې نه ربا سلای نه ها بل خبره ده لیکن د تبا اجر او ثواب په دې باندې کیږي الهي و اصول الفقه الى اوس تاسو دا کې د مقصد طرف ته لګ لګ ټکیږو ورني دې کې دا به ان شاء الله آئنده فرصت کې وایو په خپل په خوشوا ان شاء الله معرفة الشاعر وخبر هذه الأبيات ما وجدت اسم الشاعر في الشروح ولكن يعلم من بعض الشروح وفحوى الكلام خبر هذه الأبيات وهو آدات خبر أن شاء أن رجلا من قوم الشاعر قتل رجلا آخر یو کس و شاعر قومنا اذ یو بل فاثره اولیاء المقتول اولیاء دی مقتول ولګیدل او دی شاعر کوم سړی چې کوم قاتل و هغه ونی وای هغه ونی فجاء الشاعر وقومه نو دا شاعر راغې هغه ته قوم راغې هغه مقتول اولیاء ته ویلا چې کتا سو دیت غواړو نو خیر د دیت په درلته کو درکو خدای مړو ما مړوي ما وقال لأولياء المقتول خذوا الدية ولا تطلبوا القصاص فأبى أولياء المقتول وأصروا على القصاص فأنشد الشاعر نشاعر دا أشعار قرر ويبين سخاء قومه فالقوم سخاوت بیانے او شجاعت سے مخالفین بیانې چا بہادر خلق وو او قصاص واغست او دیت دی غاړه کې نه کوله او موږ هم سخیان خلق وو موږ د خپل ملګری دیت ریکاو کدو ویلی وای چې دا خور دی او خان او تډک کو دا مو ورته چکاو دکاو خدا دا چې هغه هم تکړه خلق وو دیت قبول نه کړی تا او موږ هم سخیان خلق موږ دیت ته تیارو او دو دیت قبول نه چا ته یادېږي چې دا شعر مونږ چېرته مثال پورې د طویلې و مونږ اورېدلی اغلاس چیک کو شاباس نه مجاز عقلی کې مجاز عقلی کې التا مثال د بیان کړو سیل مفعم سیل مفعم چې مبني للمفعول صيغه او مقصد دا ده چې نسبت چاته شوی وي فاعل ته شوی وي نسبت فاعل ته شوی وي مبني للمفعول فعل مفعم بیا التما یعنی په متن کې شرح کې نه ذکر خو بیا التما خارج نه تاسو تویلی و چې دا مثال اصل کې د دې شعر نشه درخیسته دا فلو ان حیا يقبل المال فدیه لسقنا لهم سيلا من المال مفعما دا یې څنګه نه کړه اوس د پیات نه علاګان حافظي مون دي بیخ مون خدا غل غل شجي دې غیرت تاسو ته دې یو کار شاید یا دې بیخ مون څنګه علاګان چې څه مون دا بوستي په دې دماغ کې مون بیخ مون خدا ما ته یقین و چې نه به یو ته معلوم تاسو یقین مو دا لا سره چې ایو په کې دونه هغه وکړای چې سو ماشاءالله پته هو متلاقي ما دې یقین چې دا دونه زړه سره په سبق پوری نو هغه بیا ځان فلو ان حيا يقبل المال فديه لسقنا لهم سيلا من المال مفعما کچه تیوی قبیله مال په فدیه کې قبل ولای لسقنا لهم سيلا من المال مفعما بیا با چلولای او دوی دی پارا هغه سیلاب دی مالنا مفعما ډک کړای شوی نو سیل خو ډک کړای شوی نی ډک کړای شوی خو هغه کم دی سیل خو چې ډکون کوي نو دا هغه مجاز دی عقلی فارم بیا ایثار چوي اشکال اگر کوئی قبیلہ اپنے مقتول کے بدلے مال قبول کرے تو ہم ان کے پاس اتنا مال بیچ دیں یعنی اتنے اونٹ بیچ دیں جس سے ایک وادی بھر جائے اور اس میں سیلاب پلو ہر شر لسکنا ہو الاخر ہی جواب ہے حی الحی الواحد من احیاء الحرم یقبل المال خبر ان ولا يجوز ان يكون يقبل المال في تنصيفا لقول حيا لانه يبقى ان بلا خبر مال يريد به الإبل لا غير فدية الفدية ما يقتدي به الأسير فسكناه اللام فيه للتأكيد وسكناه صيغة المتكلم الغين من نصر مطعما المطعم مفعول من افعمته إذا ملأته أسند إلى السيل تجوزا فإنه مفعم بالكسر لا مفعم حاصل المعنى يقول فلو أن حيا من الأحياء يقبل المال فدية لأسيرهم لسقنا إليهم سيلا مملوءا من المال أي الإهل لیکن ولكن أبا قوم لیکن انکار أبا قوم اصیب اخوهم چې د دوه ورور ته تکلیف رسولای شوی د چانه انکار وک رزل عاری د رضا مندی د چانه پیغور نه فختارو علی اللبن الدم او دو غره کړو په شودو باندې څه شي ویني شودو باندې ویني چکړې غره ابا بمعنى أنكر قوم موصوف أصيب أخوهم الجملة نعت لقوله قوم والموصوف والصفة قائم لقول ابا إذا العار في موضع المفعول اللبن أراد باللبن النوق التي تعطى في الدية الدم أراد به الثأر والقصاص حاصل المعنى يقول أرسلنا إلى القوم الذين قتل أخوهم دية المقتول ولكنهم أبوا رضا العار فلم يرضوه واختاروا الثأر على أرسل عبد الله إذ حان يومه إلى قومه ولا تأخذوا منهم إقالا وأخرا وداعا كعمرا